ده چې وفد خو درته راغې پرون تاسو ویلي وفد نو هغه وفد له هبه او تحفه ورکوي چې دا تحفه ورته ورکړې دا د غون ملک نمایندګان دي یا د غون قوم نمایندګان دي نو چې دوی دنه خوشحاله هغه ملک به هم خوشحالوي نو وی باب التجمل دا باب دی د ځان خیسته کولو لیل وفد د پاره د وفد اوس دلته د قوم یو وفد دی یو نماینده جماعت دی او دوی زی پاس د حاکم سره ملاویږي هغه ورته چې دی جامع مامې بدلې کی ښکلې ښایسته جامې واچي چې دی وفد ته زه ښایسته ښکاره شم دا طریقه صحیح ده که نه ده صحیح وی بلکل صحیح ده یا د بار ملک یو وفد راغی دلته او د دې وطن حاکم هغه ته ځان ښایسته کوي نو دا صحیح دي که نه دي صحیح وی بلکل صحیح دي باب التجمل دا باب دی د ځان ښایسته کولو للوفد د پاره د چا د وفد چې د بار ملک نه یا د قوم نه ماوی څوک راشي او حاکم ورته ځان ښایسته کوي حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیس عن عقیل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله ابن شهاب پاسی د حضرت سالم نه روایت کوي سالم د حضرت عمر نسی دی دی وی چې زما پلار ان ابن عمر عبدالله ابن عمر قال هغه ووی حضرت عبدالله صاحب ووی واقع بیانوي عمر صاحب بازار ته تللی په بازار کې چې ګوري یو ښایسته جوړه ده او د ریخمو نه جوړه وه نو دی راغی رسول الله ته دا جوړی راوړه وی حضرت ډیره ښایسته جوړه ده او دا واله سله اختر کې چې ته منزله راځې ځان به پې ښایسته کې چې د بار نه وفد تا ته راځي هغه وفد ته به ته ځان ښایسته کې وجد عمرو اوموند حضرت عمر وجد عمرو اوموند حضرت عمر حلت استبرق تباعو چې هغه خرڅولی شوه فی سوق په بازار کې بازار کې هغه جوړه چې خرڅ لیخې وه فاتا بها نو د راوړه دغه جوړه فاتا بها نو عمر صاحب راوړه دا جوړه چاته راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته په دې جوړه باندې ځان ښایسته کې لیل عیدې د پاره د اختر د مانځو چې د اختر مانځله راځي ولیل وفد او د پاره د چا د وفد چې د بار ملک نه یو وفد راشي او ته ورته دا جوړه واغوندې او ښکلې ښکارې اوس وګورئ حضرت عمر ورته وایي دا جوړه ته اغوندې د وفد دپاره رسول الله په انکار نه کوي نه وفد ته ځان ښایسته کول ناجایز دي دا نه وایي نو چې رسول الله په سکوت اختیار کو معلومیږي دا خبره چې دا سنت طریقه ده چې وفد ته سړی ځان ښکلي کړي خو یو بل لانجه ده نو هغه پکې دغه کوي هلته د ریخم هو او ریخم خو چې دی نو سړی نشي استعمالولی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې ټیک د وفد ته ځان ښایسته کول جایز دي خو ګورې د ریخمو جوړه اچول دا ناجایز دي انما هذه یقینا دا د ریخمو جامه لباس من دا, جام دا دی لباس او جامې د هغې چا لا خلاق له چې نه به یې صحیصه د هغه دپاره په ورځ د قیامت چا چې سونس استعمال کړه سړی یا چا د رخمو جامې استعمال کړي پرز د قیامت بدله په جنت کې سیسنی نو دسې وی انما هذه یقینا دا جوړه د ریخمو لباس من دا جامې دي د هغې چا لا خلاق له چې نه وي صحیصه د هغه دپاره په آخرت کې یا دسې وی او قاله یا دسې وی چې انما یلبسو هذه یقینا اغوندي دې جوړې لمنه هغه څوک لا خلاق له چې نه وي د هغه دپاره څه حصه په آخرت کې بس خبره ختمه شوه فلبس ما شاء الله نو وخت تیر که هغه هغه موده چې د الله خوښه وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا څه وخت تیر که تیرېده تیرېده فلبس هغوی وخت تیر کو ماشاء الله هغه موده چې د الله خوښه وه یو څو ورځې حضرت عمر دغسې ناست و چې ګوري رسول الله ورته د ریخمو چپن راولیږلی چپن جبه او هغه جوړه د ریخمو وه ثم ارسل الیه بیا راولیږر دته النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام بیا راولیږه هغه ته پیغمبر علیه السلام سی ورته راولیږل بجبت دیباجن چپن د دیباج دیباج هغې کپړې ته وایي چې هغه د ریخمو نه جوړی ښه نری ریخمو ته استبرق غټو ته استبرق وی نرو ته سندس وی او چې کومه جام کا کپړه جوړه شي د ریخمو نه هغې ته دیباج وی بیا رسول الله ولیږه عمر ته یو چپن خو دیباجن چې هغه د ریخمو د کپړې نه وه چې دی وله ولیږله حضرت عمر خفه شو چې ما ته خو رسول الله ویلی و چې دا هغه څوک اغوندي چې د چا په آخرت کې څه حصه د نیکۍ نی فاقبل بها نو رامخکې رامخکې کړه دې چپنې له عمر و عمر مونږ وایو را روانې کړه را روانه کړه دې چپنې له عمر حتی اتا بها تر دې پورې چې د راوړه دا چپن رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ته چپنې ورته راوړه او بیا څه کوي فقال وی وی چې یا رسول الله ای د الله رسوله دا چپن دې ما ته څنګه راولېږله د ده دا خیال چې دا چپنې راولېږله دا واغونده پیغمبر علیه السلام اغوستو له نه وه ورکړې هغه دې له ورکړې وه چې دا قیمتي چپن ده ویله او په بازار کې خرڅه که او هغه پیسې په کار راوله فقال عمر وی یا رسول الله ای د الله رسوله قلت تا بل ورځ ویلي چې انما هذه لباس من دا د ریخمو جامه چې ده دا لباس د هغه چا دی لا خلاق له چې نه وي څه حصه ده چې نه وي څه حصه ده د دپاره په آخرت کې او قال یا دسې چې انما یلبس هذه اغوندي دیله من لا خلاق له هغه څوک چې د هغه څه برخه نی په آخرت کې الحمدلله تا خو پرون داسې ویلو او ثم ارسلت بهذه بیا تا ما ته راولېږله دا چپن نو ولې زما په آخرت کې څه حصه نشته څه فقاله پیغمبر صم ورته ووایي د الله بنده لیږل اغوستلو له مې نه وه درلیږلې چې ته یې واغونده دا مې دې له درلېږلې وه چې خرڅ یې کړه فقال رسول الله ورته وایي دا مې درولېږله تبیعها د دې دپاره چې ته یې خرڅه کې او تصیب بها یا ته حاصل کې په دې بعض حاجت کا بعضې ضرورت سته مثلا چاته ورکې په دې باندې شی والی په پیسو یې خرڅه کې ما دې له درکړه بل سرنامک دی کتاب الجهاد دی په میدان د جهاد کې یو ماشوم تاسو د کافرو رونی و او هغه ته ته اسلام پیش کې دعوت وته د اسلام ورکې دا صحیح ده که دا صحیح نه ده حال دا دی چې ماشوم مکلف په ایمان نه دی هغه چې بالغ شي مکلف دی نو که ته ورته اسلام پیش کې دعوت د اسلام ورکې چې بچیا کلمه ووایه دا دعوت صحیح دی که صحیح نه دی او بیا چې هغه ایمان راوړو د دې ماشوم ایمان راوړل صحیح دي که نه دي صحیح نو تاسو ته دا دواړه مسلې کوي چې دعوت ماشوم له هم صحیح دی د ایمان او چې ماشوم ایمان راوړه د ماشوم ایمان هم صحیح دی اوس د انډیا په بونډرۍ باندې یو هندو هندو بچی دی راوړید د دولس دیارلسو کالو دی په ښه بد پوهېږي او دی دلته راغی او کلمې وویله ده ته به تاسو مسلمان وایي چې دا مسلمان دی نو سرنامک دی چې سوی باب کیف یعرض الاسلام څنګه به پیش کولی شي اسلام علی الصبی په ماشوم یو ماشوم دی په ښه بد باندې پوهیږي خو لا بالغ نه دی او ده ته تاسو اسلام پیش کوئ چې بچیه قل لا اله الا الله کلمه ووایه دا پیش کول د اسلام ما وې ده ته صحیح دي که نه دي صحیح او ده چې کلمه وویله په دې کلمې ویلو سره د اسلام د ده صحیح شو خپل ځان یې وساته مال یې وساته که نه کیف یعرض الاسلامو څنګه به پیش کولی شي اسلام علی السبیه په ماشوم نو تاسو ته به ووایي ماشوم ته نه چې غټ تم دا مسله ده چې ته ورته اسلام پیش کوې د مانځه خبره به ورسره نه کوې چې مونځ وکړه ته به ورته دا خبره نه کوې روژه ونیسه ته به ورته دا نه وې زکات ورکه اول به ورسره خبره د دې کوې چې کلمه ووایه ایمان روړه چې ایمان یې روړه بیا ورسره د مانځه خبره کوه بیا ورسره د زکات کوه بیا د روژې کوه نو څنګه به پیش کولی شي اسلام علی الصبیه په ماشوم حدثنا عبدالله ابن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني صالب بن عبد الله عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه خبر اورسید عبدالله ابن عمر ته انه دا عبدالله دا به ورځ دا حدیث تاسو ویلی انه دا عبدالله اخبره هغه خبر ورکړه د خپل زوی سالم ته عبدالله ابن عمر خبر ورکړه حضرت سالم ته د څه خبرې چې ان عمر انطلقه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه روان شو فی رهتن په یو جماعت کې په یو ډله کې من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه جماعت د چا نه او د اصحابو د پیغمبر علیه السلام مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام همو د هغوی د صحابه یو جماعت همو او په دې جماعت کې حضرت عمر همو او دا ټول روان شو رسول پاک او اصحاب د دی جماعت روان شو تلل تلل کم پلو تلل قبل ابن سیاد په طرف د ابن سیاد ابن سیاد په دی مدینه منوره کې د یهودو یو هلکو لا نابالغه و خو هغه به داسې خبرې کولې چې د غیب خبرې به یې کولې پلانی ځای کې داسې کار شو ابه شوی و داسې به کیږي ابه دغه شو د هغه تعلق دا دغه او جوګي و د دې شیطانانو سره د جوګي تعلقي چې تعلقي دا شیطانان هغه خبرې ورته راوړي دلته داسې کار وشو دلته داسې کار وشو دلته دا کار وشو دا جوګي و د رسول الله او د صحابو په شک راغلی و چې دا چرته دغه نی دجال نی ځکه دجال به کاڼی وي او دیم په یو سترګی روغه وه او بلی کاڼی وه هغه د دجال ټول نښې پکې موجود وي نو رسول الله صلی الله وسلم راغې ابن سیاد ته اوس معلومات کوي حتی تر دې پورې چې ماشومان دي او د یو غونډۍ خواته لوبې کوي او دیم پکې لګیا دی لوبې کوي حتی تر دې پورې وجده چې ومونده رسول الله د ابن سیاد له یلعبو چې هغه لوبې کولې مع الغلمانې سره د ماشومانو نورو ماشومانو سره د ابن سیاد لوبې کولې عند اوتمن عند اتم بنی مغاله پخوا اتم دغه ته هم وایي دا لوړ آبادي نه قلا او د اتم معنا غونډی هم راځي پخوا د هغه قلا د بني مغاله کې په مدینه منوره کې د انصارو یو کورنۍ ده هغې ته وایي بني مغاله د دې بني مغاله چې هغه کومه قلا وه د هغې قلا په خوا کې د لوبې کولې وقد قارب یوم اذن او دی نږدې وقد قارب یوم اذن او نږدې شوی و په دغه ورځ ابن سیاد ابن سیاد ابن سیاد بلوغ ته نږدې شوی و نږدې شوی و دا ابن سیاد په دغه ورځ کې یحتلمو دې خبرې ته چې اوس به ده باندې احتلام وشي دې په خوب کې شیطان دوکه کی قریب البلوغ خو لا بالغ نو اوس رسول الله ور روان دی او دا په ځان خبر نه دی لوبې کوي د لوبو یو نشه ده چې ماشوم په لوبو شي که نه بیا سنه خبر نی فلم یشعر نو دا ابن سیاد خبر نو بشیئن پس شي باندې چې رسول الله ورغی او دغه شاته ودرېد حتی ضرب النبی صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې ټس ورکړ پیغمبر علیه السلام ظهره شا د هغه له بیده په خپل لاس په د خپل مبارک لاس یې د ده شا له داسې ټس ورکړ ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر علیه السلام وایي اوس ګوره بالغ نه دی رسول الله ورته دعوت ورکوي ښه د ایمان دعوت وته ورکوي نابالغه دی او دعوت د ایمان ورکوي معلومیږي ماشوم له دعوت ورکول د ایمان څه دي ورته وایي چې اتشهدو آیا ته ګوی کې انی رسول الله د دې خبرې چې زه د الله رسول یم ابن سیاد ته وایي چې ته زما د دې رسالت او زما د پیغمبرۍ شهادت کې ګوی کې فنظر الیه ابن سیاد نو وکتل رسول الله ته ابن سیاد داسې ورته وکتل او فقال ورته وی هغه خپل روانې کوي اشهد انک رسول الامیین زه ګوی د دې کوم چې ته رسول یې خو د عربو ته رسول یې خو د عربو رسول یې د ټولې دنیا نه قال ابن اول دا وی او بیا وته دا بد عمل وی رسول الله ته وی ته زما د رسالت ګوی کې چې زه د الله رسول قال ابن سیاد اوی ابن سیاد للنبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې اتشهدو آیا ته ګوی کې رسول الله ته وی انی رسول الله چې زه د الله رسول یم دا ورته وایي قال له النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته ووی کله چې تاسو د کفر الفاظ د چانه واورئ زر امنت بالله وایي نو پیغمبر اسلام وایي آمنت بالله ورسوله ما ایمان راوړی دی په الله او د الله په ټولو پیغمبرانو او دا د الله رسول نه دی قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي ماذا ترا ته څه وینې ته څه شی وینې قال ابن سیاد ابن سیاد ورته وایي یأتیني صادق کله راځي ما ته رښتونی وکاذب دروغجن ما ته کس راشي ما ته خبر راکي هماغسې کار وشي کله ما ته سړی راشي ما ته خبر راکي او هغسې ونشي شیطانان هم دقسي شیطانان بعضې خبرې د ملیکو نه واوري نو هغه دې جوګي ته وکړي هغه یوه ورته وکړي جوګي ته ورسره یو کم سل نورې د ځانه جوړې کړي قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی خلت علیک پتا باندې خلط راغلی دی خلت علیک الامر خلط کړی شوی دی پتا باندې امر قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې اورګه دا جوګی دی که نه دی جوګیان چې وي دا په دې کوټګرو کې یو خاص قسم خلک چې هغوی شیطانانې تابع وي نو چې شیطانانې تابع وي نو هغه ورته د غیب خبرې راوړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یو خبره درته پټوم زړه کې درته دغه کوم ووایه چې هغه زما زړه کې څه خبره ده اصل کې په مسلم معلومه و چې دله شیطانان خبرې راوړي که نه رسول الله ځان سره داسې دغه ووی الدخان خو هغه پټ ووی الدخان دومره یې ووی چې شیطانان یې اوري او ده وانه اورېده اوس ورته وایي ما په زړه کې تا ته یو خبره نیولې ده ووایه چې هغه خبره څه ده نو دی وایي الدخ هغه دخ دی دلته شیطانانو نیمه خبره اورېدلې ده نیمه یې نه ده اورېدلې هغه نیمه ورورسوله او پوره یې ورونه رسوله دا شیطانان دا خبرې رسوي انی رسول الله اسلام ورته څه وایي انی قد خبأت لکه ما پټه ساتلې ده ستا لپاره په زړه کې خبیئن یو پټه خبره ووایه چې هغه خبره څه ده خو ما وی رسول الله داسې دې خواته پټ ځان سره الدخان ووی چې دا شیطانانې ووري نو که دې جوګي وي نو زما دا خبره به دا شیطانان دته ورورسوي نو قال ابن سیاد ابن سیاد ورته وایي تا چې ما ته په زړه کې کومه خبره نیولې ده نو هو دخ هغه دخ دی دلته شیطانانو پوره کار ونه کړ هغه دخان ټکی پوره وانه ورېده نو ده ته ما پوره ټکی ورونه رسو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي اخسا چخ شه چخې شه فلن ته یو جوګي او د جوګي چې څومره قدر دی ما غونبی د هغې نه به نه زیاتیږي لن تعدوه ته به وانه وړې قدرکه د هغه خپل اندازې نه د جوګیانو د پاره چې کوم اندازه یي حق اندازه باندې به یې ته اوس دا بدعمله رسول الله ته وایي چې ته د ټولې دنیا د غنې پیغمبر صرف د عربو یې دا خو کافر شو یا رسول الله ته وایي چې انی رس... اتشهد انی رسول الله ته د دې خبرې ګوی کې چې زه د الله رسول یم دا خو دعوه د رسالت یې وکړه نو دا خو کافر دی نو عمر وی حضرت راته اجازه وکړه چې دا سر ته والوزم قال عمر اوی عمر یا رسول الله ای د الله رسوله اذن لی اجازه وکړه ماته فیه په باره د دی کې اضرب عنقه چې زه ووام سټ د ده دا سټ یې ووام رسول الله صلی الله وسلم ورته وایي نه که دا واقع دجال یې نو د دجال د قتل اختیار تا ته نشته دا به حضرت عیسی علیه السلام قتلی که واقع دا دجالی نو د ده د قتل قدرت ستا نشته او که دجال نی نو بیا څه له وژنې یهودي سړی دی او د دې یهودو سره زمونږ معاهده ده چې معاهده ده نو معاهد... چا سره چې معاهده وي خو قتلولی نه شي قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي ایکن که چېرې وي دا ابن سیاد هو هغه دجال که دا حقیقت که هماغه د جعلي فلن تسلط علیه نو هیڅکله به ته قدرت نه لرې په ده ولې دجال به څوک قتلوي حضرت عیسی و ان لم یکن هو او که وي دا ابن سیاد هو هغه دجال نو فلا خیر لک نو بیا نشته د څه فایده ستا دپاره فی قتله په قتل د ده کې دا د دجال یوه واقعه ښه یوه دویمه واقعه قال ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا مخکې تیره شوې دا د ابن سیاد دویمه واقعه ده انطلق النبی صلی الله علیه وسلم ابل رستیر شو روان شو پیغمبر علیه السلام و ابی ابن کعب او حضرت ابی ابن کعب صحابی دی دا دواړه روان شو یاتیان النخله او دا دواړه راتلل هغه باغ د کجورو ته الذي هغه باغ فيه ابن سیاد چې په هغې کې اوسېده ابن سیاد چا ورته ویلو چې حضرت دلته په دې باغ کې ابن سیاد دی اوده دی چې رسول الله په دروازه راننوته چې ګوري هغه ځای کې پروت دی او زړوکی پې د پاسه دی حتی تر دې پورې زه دخل النخله چې رسول الله راننوته کجورو ته اوس هلته مورې د لګیا د کار کوي پیغمبر علیه السلام وایي که دې مورې زه ولیدم نو دې وزي ته اواز کوي راویښیږي نو دې داسې د کجورو د دې ونو نه په شا شاته پټ پټ چې زه غلی ورشم دا مور مې ونه ویني او دله ورشم چې دا څه وایي تفق النبی صلی الله علیه وسلم شروع شو پیغمبر علیه السلام یتقی چې هغه ځان پناه کو بجزوع النخل په هغه ونو د کجورو په هغه سټو د کجورو وهو یختلو او رسول الله چل کو رسول الله چل کو ان یسمع چې دې څه واوري من ابن چې دې واوري من ابن سیاد د ابن سیاد نه شی ان څه شی او راته پته ولګي چې دا څه شی دی قبل ان یراه مخکې د هغې نه چې ابن سیاد قبل ان یراه مخکې د دې نه چې ابن سیاد رسول الله وویني ځکه چې ابن سیاد رسول الله وویني بیا خو دا خبرې نه کوي هلکه چې رسول الله ورننوت او په دې کجورو ونو پورې ځان پناه کو نو ابن سیاد څه کول و ابن سیاد او ابن سیاد مستجعون د ډډه لګولې وه اودو علا فراشه په خپله بشتره فی قطیفت په یو صادر کې له چې ددو او فیها رمزتون او په دې صادر کې د ده چې دی بنګارو رمزه هغې اواز ته وایي چې ته اورې خو په مطلب یې نه پوهېږي اوس رسول الله راته چې زه ورنږدې شم غوږ ورته کېدم چې دا څه وایي فرأت ام ورأت ابنو فرأت ام ابن سیاد نو ولید مور د ابن سیاد النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام د هغې بدبختې په رسول الله باندې نظر ولګېد چې ولګېد هغې چغې کړې وهو یتقي او دوی ځان پټاو بجزوع النخلې په هغه ونو د کجورو فقالت نو دی مور وی لابن سیاد ابن سیاد تا ای صافی د د نامه د صافی ای صافو ای صافو دا د د نوم دی ماوی وهو اسمه او دا د د نوم دی اله دا دی دغه راغی رسول الله راغی فسار ابن سیاد نو راټوب کړه ابن سیاد د خوب نه راټوب کړه فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الله په خیر کا لو ترکت هو کچره دی مور د ابن سیاد پریخې وی راویخ کړی نه وی او زه ورغلی وی ما به د خبرې اورېدلې وی نو بینه د حالت به معلوم شوی وی چې داسې شی دی دا د دی دوه واقع شوې ښه یو هغه واقع ده چې هغه لوبې کولې رسول الله وسره ملو شو دویمې دا واقع ده چې دی په باغ کې ودو رسول الله ورته راته دی بیا راویښ شو درېیمه واقعه وقال سالم سالم وی قال ابن عمره عبدالله ابن عمر ووی چې ثم قام النبی صلی الله علیه وسلم بیا ادرید پیغمبر علیه السلام فی الناس په خلکو کې بیان کوي فاسنا علی الله نو صفت یې وکړه د الله بما هو اهله په هغې چې کوم الله اهل د هغې دی او ثم ذکر الدجال او بیا د ذکر که دجال رسول الله دجال ذکر که او فقال وی وی دا برش انی انظرت ان انی زچه یم انظرو کموه زه یروم تاسو د دې دجال نه وما من نبی او نشته دی یو پیغمبر الا وقد انذر قومه مګر هغه یرولی دی خپل قوم د دې دجال نه او په انبیاو کې مکمل شریعت چې کوم پیغمبر ته ورکړی شوی دی نو هغه نوح علیه السلام دی او لقد انذر نوح لقد انذره ویرولی دی د دې دجال نه نوح علیه السلام قومه خپل قوم هر پیغمبر راغلی دی خو زه به درته لږ زیات بیان وکړم ولکن ساقول لکم لیکن زه چې دی زر دی چې زه به وویم تاسو ته فیه په باره د دجال کې قولا یو خبره لم یقله نبی چې نه ده ویلې دی له یو پیغمبر هم لقومه خپل قوم ته دا دجال چې راشي دی به دعوه د خدای کوي دا یوه سترګی بلکل اواره دی داسې نه پکې دا کنده شته نه بل څه شته بلکل اواره ده دا یوه سترګی کار کوي هم بار راوتلې ده تاسو ویلو داسې بار راوتلې ده لکه د انګور دانه کاڼې دی کاڼې یوه سترګی شته بله سترګه یې نشته او دې به دعوه د خدای کوي وی که نور نه پوهیږی نو په دې پوهیږی کنه چې دا کاڼی دی او الله کاڼی نه دی په دې به پیژنې چې لکه که ته خدای وی الله وی نو کاڼی به نه وي هغه دا دی چې انه آورو دا یک چشم دی یو سترګې والا دی کاڼی دی وان الله لیس بآور او الله آور هغه کاڼی نه دی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود اسلموا تسلموا الکه کافرو ته ورشي ورته اسلام راوړی او چې اسلام هم راوړه په دنیا کې به هم سالم پاتې شي او په آخرت کې به هم سالم پاتې شي دا ضمانت ته ورکولی شي کافر ته یو کافر دی په بونډری باندې ولاړ دی ورته وی اسلام راوړه ته به محفوظ پاتې شي ستا مال به محفوظ پاتې شي تا ورته ووایي هغه ستا په خولي اسلام راوړو نو ده ته د سلامتیا میلاو شوه که نه ده ته حفاظت میلاو شو که نه وی باب قول النبی صلی الله وسلم دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام وویل الیهودي یهودو ته چې یا یهودو اسلمو تاسو اسلام راوړئ اسلمو تاسو اسلام راوړی تسلمو تاسو به سالم پاتې شئ په دنیا کې به هم سالم پاتې شئ په آخرت کې به هم د الله د عذابونو نه سالم پاتې شئ قاله المقبري ویلې د دې خبرې له مقبري دته خلک وی ابو سعید مقبری دا لوی شان والا دا لوی تابعی دی او دی روایت کوي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه باب دا یو بل باب د سرنامک دی اذا اسلم قوم چې کله اسلام راوړو یو قوم فی دار الحرب په وطن د کافرو کې ولهم مال او د دوی په دا خپل وطن کې مالی و ارزونه او ځمکې وي فهی لهم نو دقه به د هغوی وي اوس دار حرب دی د کافرو وطن دی لکه مثلا هندوستان او په هغې کې یو هندو دی هغه اسلام راوړو چې اسلام یې راوړه د هغه مالونه هم دي او د هغه جایدادونه هم دي او هر څه دي او دلته زمونږ اسلامي فوج راغی د مجاهد او په دوی حمله وکړه چې حمله وکړه دغه علاقه یې ټوله ونیوله دا د ده جایداد دا ځمکې دا د ده مال به په غنیمت کې موږ راوړو که نه به راوړو نو تاسو ته دی وایي چې نه چې په دار حرب کې یو سړی دی او هغه هلته اسلام راوړو نو دی مسلمان شو د د مال چې دی دا د مسلمان مال شو د د ځمکه دا د مسلمان ځمکه شوه نو چې تاسو پې حمله وکړه حمله نو د د خپل مال او د خپل ځمکه د دې حفاظت وکړو دا به په غنیمت کې تاسو نه دا خو د مسلمان مال دی سوی اذا اسلم قوم کله چې اسلام راوړو یو قوم فی دار الحرب په وطن د کافرو کې ولهم او د دې مسلمانانو مال مالو و ارزونه او ځمکې وې په دا خپل وطن کې نو فهیه دا ځمکې او دا جایداد لهم دا به د هغوی وي که سبا ما به مجاهدو پې حمله وکړه عن اسامت ابن زید رضی الله تعالی عنه حضرت اسامه مشهور صحابی دی لارم صحابی دی قال دا اسامه وی چې قلت یا رسول الله ما اوی ای دا الله رسوله این تنزل غدن چرته به ته دې راکېږي سباله فی حجته په هغه حجت الوداع د رسول الله کې غالبا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تللی دی په مینا کې دی نو په مینا کې رسول الله څلورمه ورځ هم تېره کړې ده ښه څلورمه یعنې د اختر د ذوالقعدې دیارلسم تاریخ یې ملته تېر کړی دی نو د شپې نه مې ورته وویل چې حضرت سبا خو به ته د مینا نه ځې نو ته به دیره کیږې چرته چې مکې ته لاړ شې چرته به دیره کیږې د ده دا خیال و چې اوس به رسول الله خپل دغه ته ځي کور ته نو ما ووی چې ای د الله رسوله این تنزلو غدن چرته به ته دیره کیږې سباله او دا خبره وی ما وته وکړه فی حجته په هغه حجت الوداع د رسول الله کې نو قال هغه ورته وویل رسول الله راته وویل چې بچیه زموږ ځای چېرته دی زموږ خو چې څونه جایداد و د تره زوی راغلی دی او ټول یې خرڅ کړی دی نو قال دغه ورته وی رسول پاک وته وی چې وهل ترک لنا عقیل آیا پریخې دې زمونږ دپاره عقیل عقیل د حضرت علی رور دی ښه د رسول الله د تره زوی دی آیا پریخې دې زمونږ دپاره عقیل منزلا زیاده دیره کېدو مطلب دا دی چې رسول الله خو ګوره ایمان راوړی دی بیا د مکې نه هجرت هم کړی دی که چېرې دا ځایونه عقیل نه وی خرڅ کړي نو رسول الله دا د ده کور دا د رسول الله کور و وره د ده کور و خو وایي ما کور ځکه نشته چې هر هله ده دغه کړي دي نو هر څه خرڅ کړي دي نو هل ترک اهلنا آیا پرخې دې زمونږ دپاره عقیلون عقیل منزلا ځای د دیره کېدو کور مطلب دا دی چې په مکه کې خو زمونږ ځای نشته هغه ټول د خرڅ کړي دي او بیا راته وایي ثم قاله بیا راته رسول, رسول الله وایي چې انشاءالله سبا لبه په خیف بنی کنانه کې مونږ دیره کېږو خیف خیف دغه ته وایي دې کې تاسو پښتو کې ورته څه وایې دا دوه ټکي دي چې د غره لمنه لاندې لمنه او د خوړ نه اوچتي لاندې خوړ دی دی خو غر دی غر اوچت غر دی د غر نه راکوزیږي راکوزیږي دا د غره لمن چې دا کومه لاندې لمنه او د خوړ نه اوچته دې ځای ته څه خیفو لکه داسې وایې که نه په مینا کې هغه جومات نه دی جمرو سره ایده تاسو څه وایې مسجد خیف ورته وایې که نه دا هم د دې غره په دې لمن کې دی د غره لمن چې د خوړ نه اوچته وي دې ته خیف وي دا هم دلته یو ځای دی تاسو چې خیر سره عمرې ته لاړې یا حج ته لاړی نو تاسو چې دې پلوځای داسې نو زی زی زی دا اوس میدانی د مخکې دا بادی به اوس نشته دی دا میدانی چې ختم شي نو یو پل راشي دیو ته کوبری وی د دې پل لاندې بل اوزی نو چې اوزی مخامخ دلته دیره ده او ستا د ښي لاس ته دې طرف ته دا علاقه دغه ده دا خیف بنی کنانه هم ورته وایي او دې ته محسب هم وایي خیال لري سبا له به خیره سره چې موږ راکوزیږو او دیره کیږو نو چېرته به دیره کیږو په خیف بنی کنانه کې چې هغې ته څه وایي محسب دې ځای کې به دغه کیږو دا لارو پخوا چې دی که نه جګوله خلک به چې دغه ته تللو مینا ته نو دا لار وه ځکه دا خو ټول دې طرف ته غر دی اوس خو دا دی چې دا غرې سورې کړي دی او ټنډیلونه پکې ایستي دي خلک لنډ ځي خو مخکې به دا خلک داسې تله تله تله تله هغه دیرې ته به ورسېدل نو بیا به داسې دغه ته تلل مینا ته بنو کنانه دا یو لویه قبیله ده دا قریش نه دي ښه دا ځان له قوم دی خو دوی د قریشو سره یوځای شو اصل کې دا چې قریشو دا دغه وکړو چې موږ د بني هاشمو سره بایکاټ کوو نه به پې څه شی خرڅو نه به تې الو نه به وله ښځه ورکو نه به تې ښځه کو هېڅ تعلق به ورسره نه کو نه ساتو چې کمې پورې دوی رسول الله موږ ته راکړي ني نو په دې معاهده کې ورسره دا بنو کنانه هم دغه شو یو ځای شو نو دوی چې هغه د بایکاټ خط لیکه که نه لیکه نو د بنو کنانه په دې علاقه کې دا دغه نه دی د خیف بني کنانه دې ځای کې هغه خط لیکه هغه د شیطانې خط نو رسول الله چې حج وکړو نو دلته رالل او اظهار د شکرانې کوي چې یا الله څه وخت کې داسې وخت و چې دلته زمون خلاف معاهدې کېدې او نن داسې وخت راغی چې دا لکه مونږ فتح کړه نو وی مونږ به نازلیدونکي یو سباله بخیف بني کنانه په هغه لمن د بني کنانه کې المحسب چې هغې ته خلک څه وایي محسب دلته زمونږ احناف وایي چې که موقع ده سره او تاسو چې دی حج پوره کې او د دغه نه راځې دا څه ورته وایي دا دی مینا نه نو دلته لږ راشه د مو کې دا د ماسپښین مونځ دا د مازدیګر مونځ او دا وکې حیث قاسمت قریش په هغه ځای کې چې د یو بل سره قسمونه وکړه قریش علی الکفر په کفر باندې هغه د کفر کارونه هم دقه و چې موږ به د بني هاشمو سره بایکاټي وذالک او دا ځکه چې ان بني کنانه بني کنانه قبیله حالفت قریشن هغوی هم معاهده وکړه د قریشو سره علی بني هاشم خلاف د بني هاشم و هغه دا و چې ان لا یبایعوهم چې دوی به څه شی هم نه خرڅوي په بني هاشم ولا یؤوهم او نه به دوی هغوی له ځای ورکوي د شپې د تېرېدو قال زهریو امام زهری وی چې والخیف الوادی خیف څه ته وایي خوړ ته وایي اصل کې خوړ ته وادي خیف نه وایي د خوړ نه چې دا پاس ځای وي او د غره لمنی دې ته خیف وی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن زید ابن اسلم عن ابیه دا زید روایت کوي د اسلم نه دا تاسو ویلي اسلم دا د حضرت عمر صاحب ازاد شوی مریه هم او د هغه خادم هم ان عمر ابن الخطاب چې یقینا حضرت عمر ابن خطاب حضرت عمر استعمل مولا له هغه مقرر کو یو آزاد شوی مری له چې د عمرو او یدعا ویل کېده به هغه ته هنیا هنی حضرت عمر مقرر کو یو خپل آزاد شوی مری چې د هغه نوم و هونی دا هونی یې مقرر کو او نګران په چا باندې علی الحما په چیراګاه حما دې ته وایي چیراګاه چې هغې ته بل څوک نه ورځي یو لویه دشته ده او حکومت پکې ځان له ځای مقرر کړي چې دې ځای ته به ګورې عام خلک څاروي نه راولي یا مثلا د وطن سردار ولګي یو علاقه ځان له مقرر کړي وی ساتي چې دې له به نور خلک څاروي نه راولي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د مدینې نه چې داسې ځای داسې نو چې زه زه سزه پورې لاړ شي نو هلته ربزه ورته وایي ربزه په هغه ربزه کې یو ځای و هغه عمر صاحب د دغه دپاره مقرر که چې دی کې به سرکاري څاروي سریږي د بیت المال څاروي به سریږي عام خلک به دې ځای ته دغه نه راولي څاروي وایي دا د عمر صاحب د بیت المال څاروي او اسونه هم پکې وو اوښان هم پکې وو خو دا ټول چې وی تاسو را جمع کړئ نو څلوېښت زره اوښه دا ټول د جهاد دپاره وو اوښان او اسونه په دغه علاقه کې به سرېدل پابندي وه په دې باندې چې نور څوک به دې علاقې ته دغه نه راولي څاروي ما وی دا اوخان او اسونه چې ټول راجمع کړي نو څه تقریبا اربعین الفا څلوېښت زره وو او په دې چې راګا باندې څلوېښت زره اسونه دي نو خامخا یو منتظم خو پکاري نو د دې دپاره د انتظام دا هونۍ مقرر که هونۍ او څه ورته وایي پوهیږي اوس مو راغون کا جناحه کا خپل لاس علی المسلمین په مسلمانانو دلته دی عن المسلمین ستاسو دی کوم علا دی که نه ښه راغون کا خپل لاس په مسلمانانو ای داسې مسلمان ته لاس مه کوه داسې دا لاس پې داسې را یو ځای که مطلب دا دی رحم پې کوه شفقت وسره کوه خیال لري یو ځای کې بل نسخه زما کتاب کې داسې دی چې ازمم جناحک للمسلمین را غون که لاس د مسلمان د خلکو نه مطلب دا دی په دې لاس خلک مه وه لاس دې راغون که نو ازمم را یو ځای که جناحک لاس ته علی المسلمین په مسلمانانو ډېر خیال یې کوه داسې مه کوه چې ډانګ دې راغشتي او چې څوک دی چې راګا ته څاروي راولي او هغه دغه کې وهې واتقې دعوت المظلوم او ته ځان بچ کا د خیرو د مظلوم نه ګورې هر چا هر څه کوه خو ګورې د مظلوم د خیرو نه ځان بچ کوه چا سره ظلم ونه کړي ولې فان دعوت المظلوم ځکه خیرې د مظلوم مستجابتون هغه قبلیدونکي دي یو بل وایي د قوم سره ډېره سختی مه کوئ که داسې لږ غوندې کنډه ګوټې د اوښانو څوک راولي دا ورته مه وایه چې وشړه پرېږده که د سرکاري ځای ته راځي خیر دی که څوک داسې یو وړوکې غوندې کنډه ګوټې د وزو راولي هغه مه شړه خیر دی و ادخل او دننه که دی چراګاه ته رب سریمه سریمه د لږ غوندې اوښان چې داسې تقریبا دېرش خو شي سریمه منه وړوکی کنډک د اوښانو نو داخل کا دی علاقې ته رب سریمه مالک د هغه وړوکي کنډک ګوټي د اوښانو اوس یو سړی دی شل پنځه شوخان دي ورسره او ده را روان کړي دي او دې سرکاري چې راګاه ته یې را دننه کوي ته یې منې کوه مه را دننه یې که پرېږده چې سره یې ورب الغنیمه او مالک د هغه وړوکي کنډو ګوټي د وزو داسې وړوکي کنډه ګوټې د وزو دی یا وړوکي کنډه ګوټې د دغه د اوښانو دی هغه مالک ته اجازه کوه چې دې ځای ته را دننه کوي خو ګورې خیال کوه چې دا د چا غټې غټې رمې دي که نه چې دا د غټو غټو رمو والا را پرې نه دی خاص کر دوه کسه ورته ښیي د عبدالرحمن ابن عوف رمه پرې نه دی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رمه پرې نه دی عبدالرحمن ابن عوف د د خاص دوست دی عثمان د د خاص دوست دی خو دا دوه مالدارو یو د دوی رمې ډېرې زیاتې وي او بله دا ده چې دی ورته وایي د عثمان او د عبدالرحمن رمې ځکه مه پرېږده چې که د دوی رمې هلاکې شي نو باغونه شته جیدادونه شته کاروبار شته خو دا واړه کنډه ګوټي نه دي اوس که د دوی تاسو نه راپرېږدی او دا مړه شي نو بیا به راځي ما ته ما ته به وایي امیرالمؤمنینه پیسې راکړه او پیسې راکړه نو زه به پیسې د کوم ځای نه ورکوم خا نو دا واړه واړه کنډوګي چې پرېږده او بیا څه وایي و ایایا و نعم ابن عم عوف و نعم ابن عفان او اسات ما او اوخان دا عبدالرحمن ابن عوف او اوخان دا عثمان ابن عفان ما د دې نه ساته چې ګورې د عثمان صاحب اوخان چې هغه ډېره لویه رمه ده او د عبدالرحمن صاحب رمه چې هغه ډېره لویه ده لکه د هغې نه مې ساته چې ګوره هغه دې سرکاري دغه ته راپرې نه دی په هغوی رمه خوږه وه امالدار دي فانهما ځکه دا دواړه چې دي که ته وایې چې د عثمان صاحب رمه مونږ دلته نه راپرېږدو هغه به د لوږې نه مړه شي د عبدالرحمن رمه مونږ نه راپرېږدو نو دا به چېرته سره وی کرمې وي نو څه او کرمې نی څه هغه کاروبار ولا خلک دي فانهما دا دواړه شي دي ان تهلک ماشیتهما که هلاک شي د دې دواړو څاروي که ساروی هلاک شي نو د دوی په جون باندې اثر ځکه نه غورځېږي چې یرجعانې دوی به واپس شي الی زرع فصل ته جایداد خو یې ډېر دی په ځمکې ډېرې دي و نخل کجورو ته کجورو باغونه هم ډېر دي نو بیا بیا ژوند په دې باغونو په دې فصلونو کیږي اوس هغه چا سره چې وړوکې کنډه ګوټې د اوښانو وي یا چا سره وړوکې کنډه ګوټې د وزو وي او د هغوی وزې مړه شي یا د هغوی اوښان مړه شي نو د هغوی تمامه سرمایه خو همدا وه و ان رب سلیمه او یقینا مالک د هغه وړوکي کنډه ګوټي د اوښانو و رب الغنیمه او مالک د هغه وړوکي کنډه ګوټي د وزو هغه ځکه پرېږده که هغه د لوږې نه مړه شي ان تهلک معاشیتهما که هلاک شي د دوی څاروي نو د دې خوارانو نه بیا باغونه شته چې ژوند پې تیری نه نورې ځمکې شته چې باغونه ځمکې شته چې په هغې وخت تیری نو بیا به مال راځي بچی بم راولی او خزه بم راولی او دلته به راته دیره کړي چاله مونږ له د بیت المال نه پیسې راکا مونږ له د بیت المال نه پیسې راکا نو حاجي ګله چې زه وله پیسې ورکوم سره ورکوم دینارونه یا روپۍ ورکوم چاندي نو د دې نه ښه ده چې په هغه دغه کې پرېږدی که نه څاروي په هغه چراګاه کې نو یاتیني دوی به راولي ما ته ببیته داسې دی ازما کې دی بی بنیه خپل زامن دلته دی بی بیته خپل کور غون کور زامن او ښځې دا به ماته راولي فیقول راته به وی یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین اوږي ووالو یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین اوږي ووالو نو چې ما ته دا وازونه کوي د لوګې نه خو یې څاروي مړه شوي دي نو زه به دوی هسې پرېږدم افتارکهم انا ایا زه به پرېښودونکي یم دوی له زه به د دوی خیال نه ساتم لا ابلکه پلار دې مړ شه دې هونۍ ته وایي لا ابلکه ستا پلار دې نه وي پلار دې مړ شه چې هغه چراګاه کې وله ځای ورکې او د چراګاه واښه دوی وخوري د چراګه اوبه استعمال کی دا موږ له ښه دی د دې نه چې زه راځي او ما نه پیسې غواړي فالماء والکلأ اوبه او واښه چې کوم په چراګاه کې وي ایسرو علیه دا آسان دي په ما من الذهب د دې نه چې زه وله دینارونه ورکوم سونه والورق او سپین ورکوم و ای مولا ټیک ده چې نن ما دغه علاقه د سرکاري سارو دپاره مقرر کړې ده خلک به وایي چې عمر ما سره ظلم کوي خلک به وایي چې عمر زمونږ علاقه قبضه کړې ده نو دی منی او بالکل دا هم د دې قوم علاقه ده د ټولو مشترک علاقه ده خو مجبوری ده که زه د دې بیت المال ساروي د اوښان او داسونه چې جهاد پې کوو او دې له زه ځای مقرر نه کم نو دا به بیا چېرته سره و ایم الله او او قسم بی دی په الله چې انهم دا خلق چې دی لیرون دی ګمان کوي په ما چې انی ان قد ظلمتهم چې ما د دوی سره ظلم کړی دی علاقه مې ته قبضه کړې ده ټیک ده انها لبلادهم یقینا دا علاقه د دوی د ښارونو علاقه ده او قاتلو علیها او دوی جنگونه کړي دي په دې باندې فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې د نورو قومونو سره په دې ځای جنگونه کړي دي و اسلمو علیها او په دې علاقه دوی اسلام راوړی دی فی الاسلام په اسلام کې والذی نفسی بیده زما د قسمی په هغه الله چې زما دا نفس په لاس د قدرت د هغه کې دی لولا المال الذي که چېرې نه وي دا مال د اوښان او دا سونه احمل علیه چې زه خلق سوروم په دې باندې فی سبیل الله په لار د الله کې چې جهاد له خلق ځي د چا سونو ته ضرورت زه ول اسونه ورکم د چا اوښانو ته ضرورت زه ول اوښان ورکم که دا مسله نه وې که نه نو ما حمیتو علیهم ما به نه وې ساتلې د علاقه د دوی نه ما به نه وې ساتلې د دوی نه من بلادهم د ښارونو د دوی نه شبرن یو لیش ځای خو مجبوري ده د بیت المال دغه دی نو ځکه مې دا چراګانې مقرر کړي دي زه بس